نو ظاهري سبب باندې خبره شوې وه اسباب باندې غیبي اسباب چې کله د ظاهري اسباب اسبابو پیدا کولو کې اختیارولو کې کارولو کې غلا ونه کې غیبي اسباب هغه نه کوم حد پورې دغه ظاهري اسباب ته ورسوي که خپل حد ته ورسوي خو الحمدلله خو د ظاهري اسبابو کې هر وخت الله ته متوجه وي د الله طرف نه دي نو خو بس الحمدلله که وایره سواله دي ظاهري اسبابو که کوم ځای کې کمون وو ظاهري اسباب د خپل هدف ته رسوي نشي فاتح او غلبه تر نشي رسول نغده کې بیا الله عزوجل وعده کړی دی چې تو سره خامخا مدد کوي خو هغه د پرکته بیا غیبي اسباب استعمالوي غیبي اسبابو کې کوم اول سبب دی اسباب اصل کې صفات دي ښه صفاتونو اختیارول دي د کوم صفاتونو په واجه الله صریح د غیبی مدات او د غلبې او د فتح وعده کړي نه غیبی اسباب هغه دي هغه کوم اول صفات او اول غیبی سبب دی نو هغه ایمان او عمل صالح دی ایمان او عمل صالح د دې اصل کې مطلب دار مخکې به یو صفات رسی خو دې اصل کې مطلب دا چې د جهاد سره جهاد جهاد به ذات خود یو سبب دی غیبی سبب دی څونه څه ظاهرین دی چې داغه په وجه الله تو سره غیبی مدد کوي ښه او چې بیا کله ته جهاد کوي دی به وجود غیبی سبب مدد نه کیږي دی به وجود فتح د تنه حاصلېږي غلبه نه کیږي نو بیا ته د دې کوم نور صفات دي د الله د غیبي مدد نازلولو او د فتح او د غلبې کوم نور اسباب دي بیا په هغو سوچ کوئ چې یخ کې څه کمون شته ځکه چې الله خو د خپل وعده خلاف نه کوي ان الله لا یخلف المیعاد د دې باوجود ما سره مدد نه کیږي نو بیا کې څه کمون شته دی نو بیا هغه واجه نه مو اول اول نظر چې ته کو ایمان او عمل صالح ته ایمان او عمل صالح دور کې اهمترین شرط دا جهاد که شرط نه ده فتح که شرط جهاد که شرط ایمان ده عمل صالح هم که شرط شتاره ده جهاد که خو کامل ایمان کامل ایمان فتح که کامل ایمان شرطه غیبی مدد پر کامل ایمان شرطه پورا مدد پر پورا ایمان شرطه خو هغه د پر خالص دوره ایمان شرط جهاد پر لکه مخکې د لکه کو دوره ایمان سره موږ کیږي لکه څنګه ته تیلی وو صحیح ده لکه د خبر ګډ وډه نشي ایمان شرط خو کامل نه جهاد د پر او کامل ایمان شرط د الله غیبی مدد فتح او پورا غلبه د پر صحیح ده کنه دین علاوه الله د فتح درکوي شي و درکوي الله کله کله خلکو ته فتح ورکوي خو هغه فتح کې فائدې نه زیات نقصان وي څه دغو صفاتو او دغو شرطونو نه بغیر د تملو شي نو د کې اول صفات کوم دي کامل ایمان او عمل صالح ته عمل صالح هغه عمل ته یې چې هغه اخلاص او اصواب وي ښه یو تر یو طرف ته ورکی اخلاص وي الله رضا ده پروي او بل طرف ته اصواب وي یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې وي ها اخته عمل صالح یې چې کوم ځای کې عمل صالح ذکر شي قران کې مراد ورنانده وي چې هغه اخلاص سره او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر فاولئك هم الفاسقون الله عز وجل فرمایي چې الله وعده کړې د مؤمنانو سره د تاسو نه او د عمل صالح ولو سره د تشي وعده کړې ده چې ضرب الله دوی ته خلافات ورکی زمکه کې لکه څنګه دوی نه مخکې خلکو ته خلافات ورکړو والله د دوی هغه دین ته تمکین ورکی الله د دوی هغه دین دین ته تمکین او غلبه ورکی چې کوم دین الله دوی د پر خوښ کړی دی ښه یعنی دین اسلام ورضیت لكم الاسلام دینا والله دغه خوف د دوی په امن سره بدل کی د غټه فتح دی کنه خوف ته امن سره بدل شي هغه دین د الله غالب کی چې هغه دین اسلام دی او خلافت در تزمکه کې دار کی او به دین غلبه انده شو کنه صحیح دی ټول زمکه کې ها زمکه یوې سې کې خو اول هدف ته دویم هدف ټول زمکه کې بیا د دې د غلبه او د فتح څه دایمه پاتې شي قائمه پاتې شي دې پر ضرورت دار د دې چې ته خالص د الله عبادت کوي یعنی سره توحید شریک ور سره چوک نه جوړاوي دینه بعد ان کبیا د خلافات لون نه بعد ان کبیا چا نه شکرې څو کړله فاولائک هم الفاسقون نور بیا ګور ورکی عجیبه ایناره ښه هر سړی د ورکی ځم وګوري پوه بیا د دې تفصیل دی د ایمان ذکر بلانشتا بیا د نور اعمال صالحه کوم دي نیک عملونه د هغو ذکر بیا بیل دی نو د ایمان ذکر څه کله بیل الله عز وجل کړی دی د صفات په تور نو فرمیلی دی سورت آل عمران کې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو غالب وو خو په دې شرط چې مؤمنان وو یعنی که چیرې تاسو مؤمنان وو بیا خو مخه تاسو الله غلبه درکوي ښه نو دینه کامل ایمان مراد دی ښه چې کله مو ته غلبه نه ملاویږي نو په کار چې موږ خپل ایمان نظر وکړو چې هغه کې څه نقص شته ښه څه کمی ورکې شته بل آیات کې الله عز وجل فرمای وکانه حقا علینا نصر المؤمنین ما باندې د مؤمنانو مدد کول فرض دي حقا معنا فرض دي الله باندې څوک چې فرض کوي نه شي الله په خپل ځان باندې فرض کړی دي څه د مؤمنانو مدد به زخه مخه کوم د مؤمنانو مدد په ځان باندې فرض کړی ایمان بچا غوندي وي صحابه غوندي وي الله بیا الله تقبل وي ها دیو جنا الله عزوجل فرمایلی دی امنو کما امن الناس دا چې ایمان راوړل لکه څنګه صحابه راوړل الناس نه دي چې مراد صحابه دي بل ځای کې فرمایلی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کچې صحابه او تعالی چې کچې دي خلکو دا چې ایمان راوړل لکه څنګه تاسو راوړل فقد اهتدوا نو دوی هدایت ومندل وإن تولوا وکچې صحابه غوندې ایمان راوړل نه مخ تا وکړل فانما هم فی شقاق نو بیا یقینا دوی اختلاف کې دي ها حزب اختلاف کې دي صحابه سره مرچې لګولې دي په شو دي کې دا خبر نه چلےږي چې رمو صحابه وغني مون چې تر وړای شو دا ان کې سریان دي کې نه چلےږي ټکو کې سانر صحیح ده از مو لکه کې چې غلا کړي ولا سونه زه وخت کې کزیو نو مور ته ویل زه ګوره خبره صفه سره کوي غا دې کې ټوکې نه چلی ته ته یې ته مو غلا کړې نه زه به لاس پرې کوم ښا صفه خبره دې پرې کوم لاس ته ته به ته خیر دی زه بس اعتراف وکم د بیت وګره تر خسړای د خپل اعتراف وکړ تا ورته نه پرې کوله هغه به اعتراف وکړ کم وخت وګنه لاس نه لاسونه کاته شو درې کسان و داسې ځوانان و چې دړم وبندره خو کیده خو بس الله رضا پریم ګلونه دا ایمان دی عقیده د شریعت د دې کې د چلګیو نه چلګي ته صحابه و ایمان صحابه و ایمان نه راوړل نه فائد بیا ته شقاق کوي ښه ته اختلاف کوي به صحابه او مخالف مخالف یې ته ته به بل څه نه ته کوم مطلب د دې ایمان به یو اسانه نه خدا ده چې کله ته د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د قران او حدیث خبره منې دغه اطاعت کوي نو پوښه چې ته ایمان کامل ده که نه بیا ایمان بیا کام دی او پوره کیږي بیا اندی سره چې د هغه اطاعت کې کلاک شخه د هغه اطاعت کې کلاک شه الله عز وجل سوره انفال کې فرمایي واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین که چېرې مؤمنانو د الله او رسول ومنو بس د لنډه نه خیر نور نه خیر ډېرې دي خو دا خلاصه دی د هغې نه بیا د دې ایمان خپل ارکان دي تاسو ته معلوم دي خو د موږ د دوره کې موږ اختصار کوو بس دا هغه ارکان ته اوس نه ذکر کوم ټولو ته معلوم دي تاسو نور ځایونه نه زده کوئ دي خپل نواقض دي لاس نواقض مشهور دي نور ډېر شی دي خو درنه لاس مشهور دي د څه کله چا چا باندې تاسو دوره کوو نه خامخا ارکان د ایمان نواقض د ایمان دغه هر شی بیا ورسره زده کوو د اهل سنت په نیز باندې ایمان ته شی دی ازیاتېږي او کمیږي که نه دا ټول شیونه ورسره زده کوو ما دا یو صفات مو ذکر کړه ایمان سره د عمل صالح یو عمومي تور باندې عمل صالح ایمان دواړه یو آیات کې راغلل بل مې ایمان بیا بل دوه آیاتونو کې ذکر کړ واخر دعوانا